سورۃ التکویر مکی سورۃ ته په ترتیب د سوراتونو د قران کریم کې یو اتیایم نزول کې رسو د سورۃ الوسط دغه داوا د سورۃ ملاقات د انسان د خپل عمل سره ربط دا خلاصه ده د مخکې صورت هغه احوال چې د قیامت نه مخکې هغه ذکر کړي شپږ حال دي او اثبات د قیامت لپاره هم شپږ حال دي دولس حال ذکر کړي بندستا دا عمر تمام عمر به ته سه یا الله قیامت د عذاب نه وساتي دا ذکر عربو دې سره ډېر مینه وا اوس هم د لنګ ساروي سره سي مینه یو چې بیا بلار بیا اخري لنګې دوه کی نو ټول خوشحالي مطلب یې سره که دنیا کې راشي نو دار سره بس شي سړی غافل شي سورې حج آیاتونه ته تایید کرا وړو زلزلۃ الصاد شي او کلا وحوش نو نیوې کېږي انسان په څه باندې عقل باندې سر وپښته ته جنګ کړي او کړي بل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا عبد الله بن عباس وایي چې حشر د حیواناتو الموت بس چې مړ شو دا حشر د ختم بیا نه پوتګي سره پاره پوتګي ها که انسان زیاتې کړو د ته سزا ورکول کیږي دا ورته کول ته ضرورت نشته دې خبره په پوښ وي او کلا چې نفسونه زوې جت یو دې کړي جوړا ان روح د نفس سره قیامت کې به روح راځي نفس سره قبر ته نه راځي یادې او کلا الموعودتو چې ژوندې کې منډل شوی په مکه کې سویلت ددنه تپوس وکړي یا زوجت کله چې یو دې کړی شي انسان د خپل عمل سره ملاقی لیکل دی کنه محضر مخامخ او کله چې ژوندې درګور زنده درګور ژوندې کې منډل شوی په مکه کې تپوس وکړي په کوم جرم باندې وجل شوی هغه حدیث چې موجوده وکور کی نو منډون کی هغه ګناه کړی ده نو باز وی دا به اودی له دای ګورات منګو دا حدیث ثابت نه دی ژوندې چې منډل شوی هغه بسنګ جانان حدیث ثابت نه دی مشکات اول جلد کې دغه دویم جلد کې راوړی وایزل ها الموعوده فی الجنه او حدیث صحیح دی خلاص خبره ده د جاهلیت طریقه دا و چې لوړه به ژوندې په قبر کې خزولې کنده به وکړسته خزولې اصل رسم د دې ځای شروع شو دا عرب دو دو قوم جنگ قیس ابن حیسم لور کله چې صلح کېدله خزې یو بل نه بوتلې کومې چې ځوانې نه وایي دا دشتي وي دې خو نو نو کله چې تبادله د قیدیانو کېده نو نور را واپس شي او هغه یوه د ده د لور کوم سړی چې هلته هغه شو هغه سره خوشحاله وه هغه وایي زه نه ځم دلته مې خاوند دی هلته مې کولو چې دلته سي پلار مشر هغه په دې خفه شو چې دی وشرموله بیا چې لوړه پیدا کېدي نو هغه یې وژلې رسم د هغې نه شروع شو دې هر څه ورسېدې په تمام عربو کې خور شو یو د دې چې دا دنیا نشي ګټلې مې اوس نو اوس به ساتلې دنیا دا شي ګټي چې پات دي دوی چې مونږه ذلیل کړو به شرمو ابو سفیان واقعا هغه وی زمالو شوی و سوکالا هغه باز راغی هغه باشو به خبرې کولې دنه باز شوی و هنده ټبر ولدن هغه نتفوس کې د جنکې د جنې شو باندې وکړي هغه ټول راوستي چې رښتیا راته پیدا سالور د تدریو دا پیدا شو خبرې کې ماشوم چې خبرو کې اورې فن کې د دشمنان پر رحم راځي او د دې زمانه دشمنان هم پر رحم راځي دا د غیر هم بدتر ماشومان باندې ما سره نه کوي نه پیوښت ارسیو الله دې په خپل ماشومان خوښي الله دې هغه ورکی ورته چې دنیا سترګې پرې شي پنځه ماشومان یو موري برویشت دي احتجاج چې کسانو کو ناغي کې شپږ کسانو نشته سار له اخبار کې ورته دولس دې شدت نمبر دلیل درو دي دون درو هټلر ویلی چې سونه ډیر درو دی ویل دا ستا کامیابی ده دا د هغه فارسی ده سیاست د فراون او د هغه ټول درو دا مرکب سیاست دا غیر درو ډیر درو وایي نو هغه ما روانه کړه کوداره به چلا زمانه مناسب مناسب می واغست ما خبر لوګل می کنه سو زما په ګیره ټول لګی دي مشرکان هو ګیره یو ځان دې مون په دین د ابراهیم یو ارسه کول خو سره الله یې معنا ارسه کول خو الله او اختیار او الله په خوشالي لکه اوس چې بریلیان مشرکان وي چې د الله نازولي دي شیخ د پینډې رحم الله به زموږ د دې جګړه په دوه ټکو کې دي موږ وی الله هی او دی وی الله الله اور بھی دی وی اور بھی بس دغه بی او هی کې دي دوی اخر کې هغه برامن کې بجان کې دي شوما کړی ته وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور صحابه هم ذکر کړ کله به چې دا یادول هغه جړل او مخلوق باندې کوم ظلم شوی الله د ایران چې کوم یزدجر فلسفه چې مال او د خځې نه ورانه راځي جنگ راځي دا به شریک وو سوا بعد مل تباش چا فصل نه کړو چا ماشوم پر دې کښته سره حیوانات باندې کې شروع شو لکه یورپ کې نن سبا یا مغربي ملکونه دي مشرقي دي کمونست ټول په دې باندې مختلف الله دا صفت ته دستوري خنس اغستوري واپس کېدو کې زکه چې کله ذکر د الله او شیطان واپس کیږي تختی هغه ستوري چې واپس کیږي یو طرف ته جبل ته شاته راځي گواکوم هغه ستوري تلونکي الجواد برابر جی الکونس پټې دن کې جوار چری دن کې پټې دن کې دا ټول گوا کوم عالم به فنا شي لکه څنګه چې سورې پټي او شپه گوا دا کله چې شات شي او سبا کله چې اوچوي ساوالي چې دا وینا په دې کې وایي چې دا وینا دا استاد عزتمن چې خاوند طاقت ته پنيز دار شوالا مکین او معتبرم دي یا قوی هم دي من له شوی دا خبره ده بیا امانت ګرم دي جبرئیل امین یاره او نه دې دا مرګ رستا سو نبی رستا نه به مجنون لیونه لکه خلک وایي چې علي رضی الله تعالی عنہ رازدار خاص کړو خلیل رازدار او نو په پټو خبرو باندې به ځواني شوم شومتیا کوونکې دیمه او نه دا مگر دا قران وینا د شیطان رټلی شوی نو چرته زی د قران نه چرته زی د الله لګي نه دی دا مگر خم دی د پاره د مخلوقاتو هغه چا د پاره چې خوخه ایستاسو نه چی مخکې کېږي ان یستقیم چې کلکېږي په قرآن او کنه استقیم کلکېدل کلکې ځان په قرآن یا برابرې ځان په قرآن د فخر او نه وبا تشاؤن او نه غفته شي تاسو چې تاسو ورځي مګر هغه جوړي الله رب د مخلوقاتو ممتاز د پغتول خلاصول باندې مخکې دي